نه صحیح دی صحیح دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پنا غړم په الله سره د شیطان رټل شوی د ادب د د قران کریم د شروع کېدلو چې کله قران کریم شروع کوي بیانې نو په اعوذ بالله سره به شروع کوي اعوذ بالله جز من القرآن نه ده چې دا غنه قران کریم آیات ته یا جز بلکې ادبن د قران کریم چې کله شروع کین اعوذ بالله سره به شروع کین اگر چې په سنت کې احادیثو کې مختلف قسم کلمات راغلي دي استعذ بالله من الشیطان الرجیم دغه شان راغلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دغه شان راغلی دی اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفسه دا مختلف کلمات راغلي دي قران کریم دوزه ذکر کوي لکه یو سورۃ النحل نو بل سورۃ الاعراف کې وګورئ که شیطان وسوسه وکي تا ته فاستعذ بالله بیا اعوذ بالله وایا وردا د قران کریم خاصه ده چې کله قران کریم بیانې شروع کینو په اعوذ بالله سره شروع دې موذ بالله با الوی چې کله ته دعوت ورکې غسر لا شیطان وسوسه وا چولا نو بیا اعوذ بالله وایا دانه چې بل یو کتاب وای شروع کئ اعوذ بالله سره شروع کنا سوال دار دی چې سم مناسبت دی چې قران شروع کړي نو پاوذ بالله سره به شروع کړي دا د قران کریم د آداب نه دی هغه وجه د آداب مناسبت ده چې دنیا کې نور اعمال چې کوي د خیر عمل کوي نو شیطان خپکیږي خودم را نه خپکیږي لیکن کله چې قران کریم بیانې قران کریم شروع کوي دې سره د شیطان زړه چويخه نو شیطان بیا دا کوشش کوي چې د قران کریم د بیانولو نه د قران کریم د لوستلو نه دی منع بیا د شیطان د منکولو مختلف اطوار او طریقې نو کله به تداوی چړیا خو تلاوت کا معنا ته څه ضرورت ده زکه چې خطا بشي دا الله کلام با خطا وې کافر نشه نو کله بدر ته وی چې ګورا قران کریم او تفسیر جلالین د لپاره د تفسیری بیزایی پورا دی دا درسونه پکې چا راويست چې ته زه درس ته کېنا قران کریم اګدا دا قران کریم تفسیر دغه شان زده کوا ګور په دې عالم کې د قران کریم سره د پوخانه او ظلم شروع چې قران چا په تفسیر سره نه وي او تفسیر جلالین به وي تفسیر بیزاوی به وي نور تفاسیر د قران کریم به وي لیکن دغه شان ساده قران کریم مخه ته پروتي او تفسیر کوي معنا د قران کریم زده کوي دا بالکل د عقل نه خلاف غنل اپا عربو کې وسم دا خبره ده هغه چې کله تفسیر د قران کریم کوي نو ابن کثیر نه کوي مخه ابن کثیر ګلاب کړی هر کله چې دا خبر عاموان د قران کریم نه خلق ډیر لره د قران کریم د فهم نه ډیر لري او قران سره خو عقیده زکی عقیده توحید او په حدیث سره اعمال زکی عقیده زکینو قران کریم وایا اعمال زکینو حدیث وایا دا دواړه قران هم ضروری دی نو احادیث هم ضروری دي نفس احادیث دی ویلو د قران فهم نشتی نو عقیده مشکله ده بیا هغه قاعده د سمه د قران دی ویل او حدیثونو نه خبرینو په اعمالو کې هم ګډوډ راځي دوړو سره تعلق پکار شیخ غلام الله خان رحمت الله علیه شیخ حسین علی رحمت الله علیه قال الله سره د مرګرو چې دا یو غټ محدث ته حدیث ډیر خوي چې کله لاړ نو شیخ حسین علی رحمت الله علیه ورته فرمایل چې قران هم ویل هغه ولې نه موږ قران ویل لخه ګوره دا منتهی طلبه او قسمران چې ګوره موږ ته چې قران ویل څنګه قران ویل له منګه به تفسیری به ځای ویل له تفسیری جلالین ویل له هغه دا کو تاسو تفسیری جلالین ویل له تفسیری به ځای ویل قران څنګه ویل وې زبر تاسو ته اعلی د حدیثو کتاب ویم چې مان قران مو وایا شیخ سے فرمایي چې مون قران هم شروع کونه چې شروع اریان شو چې دا لا څنګه قران دی نو موږ په هغه کال باندې قصد وکړو چې سکل بس صرف قران وي او حديث بنوي موږ هغه کال صرف سوې قران کریم وي نو قران کریم د شیخ حسین علی رحمت الله علیه او داغه د شاګردانو شیخ محمد طاهر رحمت الله علیه شیخ غلام الله خان رحمت الله علیه داغه نور مرګری ټول دا سلسله د قران کریم د تفسیری په دې نهج سره شروع کړه نو علماء قران زکه آشنا شو د قران کریم طلباء ما آشنا شو امیانو ما آشنا شو نارینه هم زنانه هم ټول الحمدلله دا سلسله عام شروع دا خاص کر کې په دې ایامو کې په دې دوه میاشتو کې په زنانو کې هم درسونه شروع نارینو کې درسونه شروع د خپل علم حسب استطاعت د خپل استادانو نه چې سرنګي قران اوریدل نو هغه شانې وینا کوي او دا وتیره د اشاعت التوحید و سنت د دې علماو بسم الله الرحمن الرحیم قران کریم شروع دی په بسم الله الرحمن الرحیم سره بسم الله الرحمن الرحیم مختصر دا چې دا د قران کریم جز ده آیت د قران کریم دی په دې کې خود چا اختلاف نشته چې قران کریم جز من القرآن او سورۃ النمل کې ګورا د سليمان عليه السلام په واقعیا کې راځي انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم اگر چې التا پورا آیات نه ده لیکن قران کریم کې بسم الله الرحمن الرحیم ذکر ده نو پدې کې خو اتفاق دی چې بسم الله الرحمن الرحیم جز من القرآن دی آیا بیا دا اختلاف دی چې دا جز د تمام سور دی جز د سورۃ الفاتحه دی کنه بسم الله په پتاو وای او کرو وای دا ټول بیا فروعي مسائل لیکن اصل محقق خبره ده چې بسم الله الله پاک د هر سورۃ سره را لېګل نزول د بسم الله د هر سورۃ سره سوا د سورۃ التوبه دا نه اجتهاد د رسول الله دی نه اجتهاد د صحابه و دی چې هغه د هر صورت په اول کې بسم الله لیکل دا نه الله پاک بسم الله د هر صورت په اول کې را لګل دا جدا خبره ده چې دا جز من من السور دی یا جز من القرآن دی یا جز من الفاتحه دا کنه یا وای پتاو لولو یا بیرو لولو په مانځ کې د سورۃ الفاتحه چې کله بیا د فروعیات دغه کې توسو ده لیکن کله چې ته یو سورۃ شروع کړي نو بسم الله سره به شروع کړي دا به وایې لیکن سوال دارازی چې ګوره بسم الله د هر صورت په اول کې چې ویل کی دا څومره صورتونه دي نو چې بسم الله پکې بار بار ویل کیږي کنه دیک سره خو سره تکرار راغی او تکرار په کلام د عربو کې دا شنی دی او قران خدا فصیح او بلیغ کلام معجز کلام ډیرو مفسرونو خاص کر کې نظم الدرر دا علامه بقای رحمت الله علیه او دغه رنګ سراج المنیر د علامه خطیب شربینی رحمت الله علیه هغه دا ذکر کړی دی چې څومره سوراتونو په اول کې بسم الله راوړې ده کنه اصل د هر صورت خلاصه په دغه بسم الله کې راځي سره ده هر بسم الله چې کوم دا د هر صورت په اول کې جدا جدا مقصد لري لکه سورۃ المرسلات کې ویل یومئذ للمکذبین لزل راوړ دغرنګ سورۃ الرحمن کې فبأي آلاء ربكما تكذبان ور دیر شکرتا لا زیات راوړ دانا چې دا مقررات دي فبأي آلاء ربكما تكذبان هر ځل چې الله ذکر کوي نو جدا جدا مقصد د پاره ذکر کوي د غرنګي ویلو یوم یذل للمکذبین هر ځل چې ذکر کوي نو جدا جدا مقصد د پاره ذکر کوي نو بسم الله الرحمن الرحیم چکم دے کنا د هر صورت په اول کې ویل کېږي د جدا جدا مقصد د پاره ویل کېږي علامه بقای رحمت الله علیه دغه رنګي سراج المنیر نور مفسرینو مستقل د بسم الله الرحمن الرحیم د هر صورت په اول کې د بسم الله معنا جدا جدا لیکل دا مقصد جدا جدا لیکل بسم الله الرحمن الرحیم کی اول شروع پس صدا په با سره ده دو قسم حروف دی یو ته حروف معنی وای نو بل ته حروف مبانی وای دلته دا با چې کوم دا د حروف معنی ونه ده ادا حروف تهجی الف با تا سا هغه ته سوي حروف مبانی وي هر هغه حرف چې و وذکر شي د یو معنا د پاره نو هغه د حروف معانی نه دی نه د حروف مبانی نه دی لکه حروف جر را حرف جر سکی جر ور کوي کنه لیکن د با په معنا کې مختلف اقوال دي د مفسرینو زمخشری وغیرہ دغه رنګي قاضي به زای وغیرہ ډېری معنی ذکر کوي لیکن ورکی دا خبره چې دلته بعد پر سره د الباول الاستعان بعد استعانت د پر سره د معنا د مصاحبت نه لکه استعانت لغوي وګوره شرم تعمیل کې لیکي کنه كتبت بالقلم ما لیکل کړی دي او په واسطه د قلم سره مې کړی دي مدد د قلم سره مې کړی لیکن په دې مقام کې دبا چې د استعانت د پاره ده نو د استعانت شرعي دی نه استعانت لغوي لکه بعض مفسرین په دې مقام کې وایي چې د سورۃ الفاتحه د دې آیتونو په اول کې قولو قولو محذوف ته قولوا بسم الله الرحمن الرحيم قولوا الحمد لله رب العالمين قولوا الرحمن الرحيم قولوا مالک یوم الدین او خاص په مدد نوم د الله چې رحمان رحیم دی زدا کتاب شروع په تعلیم المسله کې دا بیانېږي چې دلته قولو وایي او د دې په تایید کې ابن جریر وایي تفسیر ابن جریر چې مشرکین و چې کله خپل اعمال شروع کول کړه نو په دې طریقې سره به شروع کول بسم الله ته یا بسم العزا په مدد دلات شروع کوم په مدد د عزا شروع کوم الله پاک بسم الله را ولې کرا د پاره درد مشرکینو چې کله یو خبره شروع کوي او کار شروع کوي نو په بسم الله الرحمن الرحیم سره شروع کوي دا اوله کلمه د توحید د چې دې سره اعلان د توحید دی او رد په مشرکین باندې بسم الله بسم الله د بان رستو اسم ذکر دی بسم الله ګور اسم او صفاتو کې فرق دی د اسم اطلاق عام دی کله اطلاق د اسم په علم منتی کیږي لکه سړی د بل نه تفوس کوي مس موقع نوم دې سره کله د دې اطلاق په صفت باندې کی کله د دې اطلاق عام وي کله د دې اطلاق سوی عام نو دلته بسم الله کی دا اسم الله چې کوم دی دا عام دی زکه یو لفظ د الله دی یو د الله صفات دی دا ټول اسم الله دی الله منم د اسم اطلاق کیږي نو په صفاتو د باري تعالی منم د اسم اطلاق کیږي چې رحمان رحیم وغیرہ وغیرہ لکه قران کریم دا ذکر کوي لله الاسماء الحسنى فدعوه بها دا الله پاک استقست نمونه دی ودغه نمونه سره الله پاک راو بلا دا الله ډیر نمونه دی پاک سره نو د اسم اطلاق عام دی په لفظ د الله منی د اسم اطلاق کیږي په صفات د الله منی د اسم اطلاق کیږي نو دلته اسم ذکر ذکر ک چې تعمیم راشي زګه اسم نه ذکر کړي نو معنا بداوي چې مدد غواړې نو د الله په نوم منته غواړه بالله الرحمن الرحیم په مدد د الله چې رحمان او رحیم نو بیا د الله پاک نور اسماء او صفات د دینه بسکه خارجې دل کړه چې مدد د الله لفظ الله نه ما سوا په صفاتو د الله بغړې نه وختل کی الان کې قرآني کریم وایي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن الله راو بلا رحمان راو بلا په کوم نوم سره چې الله را بلې بس فلو الاسماء الحسنى فايما تدعو فله الاسماء الحسنى وکم یو نوم سره چې الله را بلې مالک سره را بلې رحمان سره را بلې رحیم سره بلې الله خو ډیر اسماء او صفات دي بشمار نو دلته لفظ اسم ذکر ذکر کړه پر تعمیم چې مدد غواړي په الله سره غواړي یا د الله په صفاتو سره غواړي نو پاره یو سره څه وخت شي بیا دلته ګوره به اسم جار مجرور دی کنه قانون او ضابطه ده چې جار مجرور متعلق غواړي نو بسم کې دا جار مجرور د دې متعلق څه دی ګوره دغه متعلق نو الله د دې تخصیص کړل نو رسول تخصیص کړل نو متعلق د جار مجرور دلته د افعال عامه ونه ده نو چې کوم عمل کوي نو فعل هغه راو باسه نو کدل ته د متعلق د دې فعل د دې عمل مناسب راو باسي چې هغه نستعين استعين نو معنا به د بسم الله الرحمن الرحیم څه کوي دو قسم معنی ہوتا خاص مدد خاص په نوم د الله پاک چې رحمان رحیم دې مدد غواړم یا مدد غواړم او کنا بسم الله چې د کوم عمل د پاره وای کتاب شروع کړي لولې یا ډوړې خوري اکلو راو باسي اقراو راو باسي اشرعو راو باسي ستا خو خلا نو بیا بل تمانا دا کوي خاص په مدد د نوم د الله چې رحمان او رحیم دې شروع کوم دا کتاب لولما شروع کوم مخرمه اګوره متعلق به مخکې کاینه رستو کوي وخا دا ضابطه ده دا سه دا بنوي چې شروع کوم شروع کوم په نوم د الله زکه متعلق رستوي متعلق مخکې کله چې متعلق د متعلق نه مخکې نو الته تخصیص او حصر پیدا کیږي معنی د تخصیص راځي نو خاص معنی بکای خاص او دبا معنی موږ وکړه للاستعان نو معنی بدا کې چې خاص پنوم د الله چې رحمان رحیم دې مدد غواړو یا خاص مدد غواړو په نوم د الله چې رحمان او رحیم دې شروع کوو لولو یا خرما بس چې وسره ته بیا ټل خیا نو باز پښتو کې چې معنی کوي شروع کوم په نوم دا نو دا باغ معنا پکې ونشو داغه تخصیص معنا پکې مو نه شو شروع کوم په نوم دار دا معنا صحیح نه ده معنا به دا کوي چې خاص په نوم د الله چې رحمان رحیم دې مدد غواړو او کنه کتاب شروع کړي نو خاص په مدد نوم د الله پاک چې رحمان رحیم دې شروع کوم او سره چې کله د اسم نه مراد عالم دی عین مسما دی او چې اسم نه مراد صفات دی غیر مسما دی لفظ الله بیا پدې کې قاضي بيزاي بغیر لګې دی چې دا مشتقي دی غیر مشتقي دی مشتقي کا سمانه د الله ډېرې معنی دي الله غا چې محبت پر سره کی هغه چې حاجتونو کې را مدد څور ته نه کی الله اصل کې مستجمل جلی صفات الکمال بس مختصر وي بسم الله الرحمن الرحیم خدا لفظ الله چې کوم دی دا عالم د بار تعالی دی او دا نور اسماء صفات د بار تعالی دی اگر چې په پښتو فارسی اردو کې د الله جدا جدا نمونه غسل کی هغه معنی د الله دی لکه خدا دا نه اسم علم دی نه اسم صفت د باری تعالی بلکې دا معنا د الله او دې سره تعبد او اسکار وغیرہ دا نشي کېږي ها ویلې جایز وینا نه جایز نه لیکن خدا خدا کا دا اوس اسکارو کې نه ده په دې سره ذکر الله نشي کېږي دې سره عبادت نشي کېږي الرحمن الرحیم خاص په مدد نوم د الله چې رحمان او رحیم دی رحمان د فعلان وزن دی او رحیم د فعیل وزن دی دواړه سره د مبالغه دي دواړو معنا به سره ډیر رحم کوونکې لکه دواړو کې د مبالغه معنا پرته ده ډیر رحم کوونکې بیا رحمت په دوه قسمه ده یو رحمت د الله دی بل رحمت د بنده دی رحمت د الله او رحمت د مخلوق اصل د رحمت معنا بازی کوي چې رحمت څه ته ویل کی رقت القلب ته ویل نو په دغه معنا سره چې رحمان دا رحمت صفت د الله شکر بیا به د رحمت مبدا مراد نه بلکې نتیجه به مراد ده منتها به مراد ده چې هغه څه چې د احسان او فضل د باره تعالی نو د رحمت چې کوم حقيقي معنا ده هغه به چې کله رحمت په صفت د الله کې راشي هغه به نه وي بلکې معنا مجازي وي لیکن بعضو اهل لغت په دې من رد کړي لکه لسان عرب و غیره ټولو چې اصل کې رحمت د صفت د الله شي د دې جدا معنا د رحمت چې کلا صفت د مخلوق شي د دې جدا معنا ده رحمت چې صفت د الله شي نو په معنا د فضل او د انعام او د احسان ده او چې په صفت د مخلوق شي نو بیا په معنا د رحمت القلب راځي ولی معنا مجازی دا الله لپاره جوړه معنا حقیقی جوړه ده نو رحمان او رحیم چې ډیر فضل کوونکې دی او ډیر احسان کوونکې دی ډیر انعام کوونکې دی د رحمان او رحیم ګوړو معنا ده نو فرق پر رحمان او رحیم کې به سره کې کوي د دې ډیر فرقونه مفسرین کړي د مختصر دا چې رحمان عام رحم والده په دنیا کې عام رحم والده په دنیا کې په مؤمنانو او کافرانو ټول باندې او رحیمن خاص رحم والا دے په مؤمنان او بعضو دا فرق کړی چې رحمان ستوي لیکي انعام نعمت ور کول والا احسان کول والا فضل کول والا او رحیم ستوي لیکي مصفت دفقه انکه لکه قران کریم کې باید ذکر شوی دی د دفع د عذاب د پر قدر رحمه الله پاک چې بچا او دغه چې الله پاک د عذاب نه څوک بچ کړ نو پاغه منه الله پاک رحم وکړ د رحمان معنی نعمت ورکونکې د رحیم معنی د فکون کې د عذاب د فکون کې د مصیبت فراوی فراچ کو مفسر دی هغه رحمان او رحیم کې فرق ده چې رحمان مانس رحمان فی الدنیا او رحیم فی الاخره رحمان ستویل کیږي چې رحمت کړي د دنیا نعمتونه ورکړي رحمان متعلق د نعمتونو د دنیا سره رحیم متعلق د نعمتونو د آخرت سره دا غمانا شوولنه چې الله رحم کون کې د فعام بندگانو باندې په دنیا کې الرحیم خاص رحم کون کې د مؤمنانو باندې په آخرت کې نو ډېر فرقونه مفسر لیکلي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله من دا ویلو د صورت په خلاصه کې دا ویلو چې الحمدلله د دې صورت دعوه ده بلکې د قران کریم دعوه ده او په دې سره رد دې پټول وخت سم ده شرک منی او پټول وخت سم ده مشرکین وای الحمدلله ورته یو نقطه ده کنه چې حدیث کې راځي الحمدلله تملا الميزان الحمدلله چې کوم دی د قیامت پر دې د تلا دکې او سبحان الله نیمه تل ډکې الحمدلله ټول تل ډکې زکه چې په دې کې کمال له په الحمدلله پکې دې کې رد دې په تمام اقسام د شرک او په تمام اقسام د مشرکین من دغرنګ په الحمدلله کې حصر او تخصیص ته دا الحمدلله په دې معنی کې حصر او تخصیص ځکه چې په دعوه کې تخصیص وي تعمیم نه لکه سړی چې دعوه کې دا مکان زمان ستانه دی نو تخصیص راځي نو په دعوی سره سره راځي تخصیص راځي تعمیم نه راځي ذکر چې ګورا تخصیص پکې ذکر دی اول خو دغه ګور د الف لام چې کوم دي دا د تخصیص لپاره دي د الف لام چې دي د تخصیص لپاره دیم دا لفظ الله چې کوم دا معرفه ده علامہ سیوطی په الاتقان کې لیکي چې تعریف الجزئین یفید الحسن مبتدا او خبر چې کله معرفي واقع شي کنه حصر پیدا کوي تخصیص پیدا کوي نو معنا دا الحمدلله سو شو معنا دا الحمدلله دا شو الحمدلله لا لغيره من نبي او ملك او ولي الحمدلله حمد خاص حمد الله الله تمام صفاتونه د الله دی صفاتونه د خدای توب خاص الله لره دی بل چاله نه دی نه نبی لره دی نه ولی لره دی نه ملک لره دی نه غوث لره دی نه قطب لره دی الحمدلله زکه چې بده کې حصر ده په حصر سره نفي ده ما عدا راځي ده قران کریم کې بدغه طریقې د حصر سره په سورۃ ال سبا کې ذکر نو سورۃ الروم کې ذکر لحل حم هر کله چې حمد خاص الله دی الحمد لله نو په قران کریم کې دوه کرته ذکر دی له الحمد له الحمد سورته سبا کې اول آیات او سورته الروم اتلسم آیات دغرنګ فللله فللله الحمد دا وګورم په حصر سر ذکر سورۃ الجاسیه وګورئ سورۃ الجاسیه شپږم دیر شمایات دغرنګ قرآنی کریم کې شپږ زینو کې الله پاک خپل پیغمبر ته حکم کوي قل الحمد لله او پیغمبر الحمد لله صفاتونه د خدای ته خاص الله لري صفاتونه د خدای ته چا لري خاص الله لري هر کله چې بده کې حصر دی کنه زکه پکې نور تر تراکیب قران کریم کې ذکر کی لو الحمد ولله الحمد قل الحمد لله الحمد لله وسترنګ تردید شو پټولو مشرکین باندې پټولو اقسام ده مشرکین باندې نو تفصیل دا چې الحمد کې الف لام جنسی دی یا احدی دی ګوره په الف لامو کې قانون دا دی چې الف لام یا حدی چې کوم دی دا حقیقي دی جنسی ور سره حقیقي دی دا استغراقی دا حقیقی نه دی بلکې دا مجازی دی نو سو پورې چې په حقیقت من په عمل کې دی شي کنه ممکن نو مجاز څه څه بنظر نو چې الف لام جنسی شي الحمدلله نو معنا څه شو ماهیت د حمد خاص الله لره ده نو چې ماهیت د حمد خاص الله لره ده نو ماهیت د حمد دا خو مخلوق د پارام کې دی شي ماهیت د خبر دا خود الله سره د باری تعالی سره مختص نه دی نو داغه په جواب کې چې اصل کې دینه مراد ماهیت د حمد شرعي مراد ده نو دومره تکلفات ته ضرورت ته خو دې دینا الف لام نه احد خارجي مراد نو چې احد خارجي شي په احد خارجيو کې قانون لري چې هغه فرق سوي ملحوظ وي دغه فرد پکې لحاظ کړي شي نو دلته د فرد سرنګ لحاظ ګوره دلته د فرد لحاظ شته کړه دلته د الف لامونه هغه صفات مراد کوم چې الله پاک په قران کې ځان د پاره ذکر کړی په کتب او سماویو کې ذکر کړی کوم چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې دا الله پاک د پاره ذکر کړی نو هغه صفات څه شو الحمد نه مراد هغه صفات شو هغه خاص چا د فرض الله پاک د پاره دي نو حاصل دا چې هغه صفات چې الله په قران کې داغه تذکرہ ځان د پاره کړی دا احادیثو کې پیغمبر دا غي ذکر کړی دی هغه عقیدتن د الله لپاره ثابت کې په فارسی کې حمد ستوي ستودن توي ستایش کردن پښتو کې ورته پښتو کې حمد ستوي ستاینه کول دانه چې په لغت کې ستودن تو یو په اصطلاح کې ثنا الجمیل بالجمیل یختیا دا خو معنا دا شو حمد څه ته ویل کی ثنا الله بیاسماء و صفاتی التي ذکرت فی الكتب السماویه اصل دا دا الله د اسماء او د صفاتو ثنا کول حمد کول تعریف کول اغه اسماء صفات کوم چې د الله په کتابونو کې ذکر کړي شوی دی په قران کې ذکر کړي شوی دی په حدیثو کې پیغمبر ذکر کړي دی هغه اسماء او صفات د باري تعالی هغه بیان شي داغه ثنا وشي کوم چې کتب السماویو کې الله ذکر کړی د خپل ځان لپاره قران کریم کې ذکر کړی د خپل ځان لپاره احادیثو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی د الله لپاره دا حمد اصطلاحا دیته ویل کی نو قران کې ګوره کوم ځای کې دا الله اسما ذکر دي کوم ځای کې دا الله صفات ذکر دي دا خو ډیر زیات نو د الحق زکه ټول قران کریم کې اسماء ګوره د بارے تعالی صفات ګوره د بارے تعالی دا ټول اسماء او صفات د بارے تعالی دا چې د حمد د بارے تعالی چې د سشو د حمد شو او تفسیر د ابن عباس کې اگر چې بعضا تفسیر څخه په خپل خپل تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس دا صاحب قاموس لیکل دی اگر چې داغه دوه شاګردان قلبي او مقاتل په تفسیر کې نه مراد څه ده وحدانیت د بار تعالی او لوهیت د بار تعالی وحدانیت د بار تعالی او الوهیت د بار تعالی نو پښتو کې داغه نه تعبیر په دې معنا سره وکي زکه چې معنا د الله په پښتو اردو کې تکول شي نو پښتو کې تعبیر په دې طریقې سره کوي معنا و په دې طریقې سره کوي الحمدلله تمام صفاتنا د خدای تو لله خاص الله لري شمیر نشي کېده لیکن دا اصل کې منحصر دی په دوه کې یو ته صفات د قدرت د بره تعالی وي بل ته صفات د علم د بره تعالی وي صفات د اولوهیت صفات الهی دا منحصر دي په دوه کې په قدرت د بری تعالی په علم د بری تعالی کې چې یو ته صفات د قدرت وي بل ته صفات د علم وي لکه سوره العلی عمران کې هغه ته اشاره ده په دوه الفاظو کې العزیز الحکیم عزیز سره اشاره د صفات د علم د بری تعالی ته حکیم سره اشاره د صفات د قدرت د بری تعالی او دا دواړه بیا راي سار کړی دي په یو لفظ د صمد کې په صمد کې صفات د قدرت ته اشاره او صفات د علم ته اشاره چې الله پاک په هر سمنه قادر دی په هر سمن ته عالم دی متصرف الله دې کار ساز الله دې حجت روا الله دې غیب دان الله دې دا ټول صفات به دې کې راجمه دي نو اصل کې بده کې رد شو په هغه فرقو باندې کوم چې د صفاتو د بارے تعالی نه منکر دي لکه جهمیه د صفارو د باره تعالی نه منکر یا معتزله د صفارو د باره تعالی نه منکر ځکه الحمدلله سره خو صفات د باره تعالی څخه دي په الحمد کې الله بیا ټول صفاتونه سکړي را جمع کړي دي د غرنګ دې کې رات شو په هغه چا باندې چې هغه تشبیه د صفاتو قائل دي نه نه لله صفاتونه د خدای توب خاص الله لره الله سره په دې کې څوک صدار نشته یو عالم یو عابد شیطان ابلیس ته ویل شي چې دا خو مونږ ګډ وډ نکړه هغه زه ګډ وډو عابد پسې چلاړ الله کوئی قادر دې ګوره پدې منته چې دا ټول کائنات د هر شي ذره ذره د الله چې څومره قدرتونه دي څومره علمونه دي دا ټول راځما راځما کولی شي په یو هغه کې نه خو عادت ناغور ته دا سره دا بسنګي خان چې دا ټول کائنات دا الله ټول صفاتونو د قدرت علم دا په هغه کې راجمع کول دا بسنګي ویخه لاړه سړو ته یو هم کافر او خدای الله د قدرت نه یو قسم انکار وکړ شک پکې وکړ نو عالم پسې لاړ ناغه تعالی څخه خبره دین لا وړي کې شیم وایا الله پاک را جمع کول شي خپل قدرتونه خپل علمونه ذکر الله فرمایي اذا راد شيئا ان يقول له كن فيكون فزاد الله پاک پدې باندې قادر مطلق ذات نفس عبادت عابدل بغیر د علم نه سره د جهل نه عابد کېدل د مخامخه بیا بدعاتون کوي رسومات بون کوي د تبهر شي بیا دین خاري او دې زمانه کې ډیر منغول الله مولیان دي فارغ او جی ما بیعت څه ویني اخو امي سره والله په خبرو کې واسره چوم نو الحمدلله تمام صفاتنا د خدای ته او لله خاص الله لری دا دعوا شو د سورۃ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دلته ګوره اثبات د داوی د بالادله په دې دریو دلایل سره اثبات د داوی داوا بغیر د دلیل نه نه ګوره دلته رب رحمان مالک دا خدای الله صفات نو صفات سرنګ د الله د ذات دلائل کې دي شي علت کې دي شي ورته یو قانون او ضابطه ده دا جامي چې کوم عام نن په درس نظامی کې ویل کیږي د دې شرع عبد الغفور د نحوی کتاب دی دا شر د جامع ده هغه یو ضابطه لیکل ده د نحوی چې کله یو حکم وی په موصوف به صفت باندې یو حکم وی په موصوف به صفت باندې په هغه موصوف چې هغه صفت سره متصف نو هغه صفت دلیل او علت دی د پر دغه حکم دلته الله پاک ځان د پاره حمد ثابت کړي لري دلته الله پاک ځان له حمد څخه ثابت کړي دي الحمدلله نو دلته یو حکم او شو په موصوف به صفه باندې او الله موصوف دې په کوم صفه سره پرب سره پر رحمان رحیم سره په مالک سره نو دغه صفاتونه سری دلیل ګرځي د چا د پاره د پاره دغه حکم چې او خاص حمد الله لره دی صفاتونه د خدای توب خاص الله لره دی لکه عام مثال داغه وګورای کنه اکرم زیدن العالم اکرم زیدن العالم اکرام کوي دا هغه زید چې هغه عالم اکرام کوي دا زید کوم زید چې هغه عالم ده دلته حکم د اکرام په زید منته ولګي د سوجنه ولګي د علم د وجنه ولګي چې اکرام د زیدو کوي د سوج نه او کوي زکه چې د عالم دی اسه خنف اسه دی وسړی ګرځي کنه نه نه اکرام د یو انسان په ستر دی په یو صفت سره دی چې هغه صفت د علم رحمان رحیم دی او مالک دی کل اسماء و صفات براتا بار تعالی ذکر کیږي په دلایل او عقلیو کې ذکر کیږي لکه آیت الکرسی کې وګورئ الته د الله اسماء او صفات ذکر دي او د پاره د دلایل او عقلی او د پاره د دلیلی عقلی نو دلته استدلال باسماء الله وصفاته لري دا د قبيله د استدلال باسم الله باسماء الله وصفاته نه رب العالمین کی دا رب دا صفت دا الله او تخصیص په عالمین سره تخصیص په عالمین سره شوی زکه د رب مطلقاً اطلاق په بل چا باندې نکیږي نو اصل کې قانون دا دی چې رب مطلقاً ذکر شي نو اطلاق د الله نه ما سي هغه بل چا باندې هم کې دی شي لیکن کله چې د رب اضافت شو عالمین ته او ټول عالم په تربیت کې الله ته محتاج دی نو دا صفت د غیر الله نشي کېده دا صفت د الله دی ذکر رب مطلقاً د دې اطلاق په الله او غیر الله باندې هم کېږي شي لیکن چې کله د رب اطلاق عالمین ته وشو د رب تخصیص په عالمین سره وشو او د تمام عالم تربیت کوونکې دا صرف الله دې بل څوک نه دی دا صفت د الله دې نه بل چا نشي ځکه رب ستوي الله ستوي الله خالق دی الله رازق دی الله مدبر دی الله مالک دی الله پاک اصلاح کوونکی دا ټول موجودات دی نو تربیت عالم دا مسلم عند العقلاء ده د عالم تربیت کول د عالم پالنا کول دا د یو الله پاک صفات دی بل چانه لکه سورۃ المؤمنون وګورئ چې هغه ارسو کې دا منی ښه د سورۃ المؤمنون آیات وګورئ شپږم اتیا چې دلیل تسلیمی دی دا منی چې رب د هر څه تربیت کوونکې د هر څه یو الله پاک دی مربی یو الله دی نو مدعا هم تسلیم کا پالنا کوونکې د هر څه یو الله دی پالنا کوونکې د علم الله دی نو چې دلیل تسلیمې نو مدعا هم تسلیم کا رب العالمین دا رب صفت مشبه د تربیت نه دی بعضی وی دا مصدر دی مبنی للفاعل نه په معنا د تربیت کوونکې لیکن غره دا دا چې دا صفت مشبه ده معنا د تربیت او شیئا حالا فحالا الى حد تمام شی په دمه دمه خپل مقام ته وچتول تر دې چې کمال ته ورسي تدریجن تدریجن یو شی په دمه دمه وچتول تر دې چې کمال ته ورسي دا ولې دا اوس الله سره نو ما سمانا پالن کول انشاء شیئا حالا فحالا الى حد تمام مانس پالن کول تدریجا بیا تربیت چې کوم دی دا مرکب د دوه شیزونو نه دی نفس پالنه نه ده اول دا چې د پالنې سيزونه پیدا کول هغه انعامات چې پالنه پکې اسباب درې ده باران ورول بوټي پیدا کول دیم پاره کې ایجاد او تاثیر کول تاثیر اچول یو دا چې اسباب د رزق پیدا کړ د پالنې سيزونه پیدا کول بیا د هغه د خوراک د پاره غاخونه پیدا کول ورای پیدا کول جوه پیدا کول دنه معده پیدا کول بیا پاګه کې تاثیر پیدا کول چې خورین او مړېږي په بعضی بیماری داسي وي چې څومره شیخوري مړېږي په نه پويږي په نه نو تربیت کې دا ډول معنی پرتی دي د پالنې سيزونه پیدا کول او پاغه کې تاثیر پیدا کول ورکو د قران کریم تفسیر یفسر القرآن بالقرآن تفسیر د قران کریم په سر په قران کریم سره رب ست وی هغه ذات وی چې مال وجود را کړی دی ما ته خونه کوي مال خوراک را کوي مال هوبرا کوي کله چې بیمار شم مال شفا را کوي مړکې نه بیانې هغه چې مړکې ما درا بیا به ژوند دې کوي ما درا دا درب رب دې ته دا درب معنا دغه رنګ سورۃ الواقعہ وګورئ او سورۃ الواقعہ کې اتم شوي اتم شوي تم تقریبا ال تخلق د مواد او تربیت بیانې خلق د مواد او تربیت بیانې په سورۃ الواقعہ دا غرنګ خلق د مواد د تربيت مواد د تربيت الله پاک ور لرګي پیدا کړي او په پیدا کړي معنا درب قاموس لسان العرب وغيرها بعض مفسرین درب معنی ذکر کړی رب په معنا د مالک سره مراد دی رب په معنا د سید سره مراد دی رب په معنا د حاکم سره مراد دی رب په معنا د نظام چلاون کې سره مراد دی رب په معنا د اصلاح کوون کې سره مراد دی رب معنا د معبود سر راځي رب معنا د انعام کون کی سر راځي رب معنا د صاحب سر راځي او قران کریم بعض معنی دا استعمال شي رب العالمین سره د تخصیص ده عالمین بالاضافه رب العالمین رب چې بلا اضافت ذکر شي کنه د دې اطلاق په مخلوق باندې بیان کی کله چې په اضافه سره یې ده لیکن دغه اضافت یا بخاصه یا بعمل کې اضافت خاصه وي د دې اطلاق په غیر الله منځي کې رب هاذ مالک د دې کور او کله چې اضافه دی دیوشی علامت عالم ستوی لکیږي ما سی والله ته لکیږي دا ما سی والله ټول علامت دی او وجود الله باندې نو عالمین د جمع د عالم شو عالم علامت د وجود د بار تعالی باندې عالم تعالی زکو چې دا علامت د وجود د بار تعالی باندې او سورۃ الشعراء کې د عالمین تفسیر دی ښه لکه فرعون تپوس کې ما رب العالمین سلی رشتم آیات دو گره دا سورت شعرا ستړي شیخ نه اعلان نسی چل وکړه ها چې په اخر کې اوس کې اوس مینځ کې چینا او نشته رب السماوات والارض ربکم و رب آبائکم الاول دې ته ویل کېږي رب العالمین الرحمن الرحیم دا ګور دیم صفت ثانی د الله دا هم په طریقې د استدلال عقلی سره ده په داور توحید باندې ورته ذکر کړی دی بلا عقل والرحمن الرحیم دی ویلی الرحمن الرحیم زکه چې عطف کې معنا د عدم استقلال دی او دا خو دلیل مستقله دی او صفات مستقله دي ذکر بلا عطف ذکر کړی حاصل دې استدلال دار هغه ذات چې هغه عام انعامات ته انکه دي هغه ذات چې هغه خاص انعامات ته انکه دي دا صرف الله دی نو انعامات چې سوکې نو حمد دا غفقار وي نه د بلچا او سرنګي چې تاسو د رب العالمین تفسیر بالقران وکړه دارنګي رحمان تفسیرم ده بالقران سورۃ الرحمن وګورئ رحمان نه مراد ذات د باری تعالی دیرش نعم عامه یال ته ذکر کړی د رحمان دیرش نعم عامه سورۃ الرحمن چې کله وایي الته بیا وګورئ چې څومره نعمت ذکر کړی نو رحمان من سعام انعام کون کې الرحیم خاص انعام کون کې نو د رحمان او د رحیم معنا رحمان او رحیم فرق هغه تاسو مخې وي ګور سرنګ چې د آیات د صورت د صورت سره مناسبت او ربط پکار دی د سرنګ د آیات د آیات سره ربط پکار دی سرنګي چې د صورت عنوان د آیات یو عنوان پکار ده مخی آیات ذکر شو الحمدلله رب العالمین دا اوس مستقل آیات دی الرحمن الرحیم د دې آیات رب د ما قبل سره سره د عنوان سره هر کله چې دا خبره ثابته شوه چې الله پیدا کون کړي د تمام انعامات الحمدلله د تمام نعمتونو پیدا کون کې د تمام انعاماتو پیدا کون کې یو الله زکه چې رب کې معنا د خالقیت دغه رب کې معنا د صدا د خالقیت پرته نو هر کله چې دا خبره ثابت شوه چې الله پیدا کوونکی د نعمتونو نه نعمتونه دا څومره نعمتونه چې دي دا چا پیدا کړی دي الله پیدا کړی د تمام نعمتونو پیدا کوونکی الله دی نو سوال راغی چې د دې نعمتونو ورکون کې د الله نه ما سوا بل څوک شته کور کې خو الله دی نو تقسیم به غني بل څوک کوي یا د الله سره بل څوک په تقسیم کولو کې شریک نه نو الرحمن الرحیم سره جواب وشو ورکون کې تقسیم کون کې عموما خصوصا دهم الله نعمتونه پیدا کول کې هم یو الله دی نو تقسیم کول کې عموما او خصوصا هم یو الله پاک دی نو دفه د وهم یو کړه چې نعمتونه خو الله پیدا کړی دي نو تقسیم به اولیاء الله کې نه نه نه چې نعمتونه الله پاک پیدا کړی دي نو تقسیم به اولیاء الله نه کوي خطبان باندې کوي تقسیم به مسوکي الله به کوي ورکو دغه نعمتونه ورکوي بسوک الله دا اختیار بل چاله نه دی ورکو بیا یو اعتراض دار راځي چې مخکې بسم الله الرحمن الرحیم کې رحمان رحیم ذکر شو دلته الحمدلله رب العالمین نام الرحمن الرحیم ذکر شو دا خو تکرار را تکرار په کلام د فصاحت علماء کې دا غوسوي شلی یو خو تفسیری مدارک جواب کړی دی او حنفی دی چې ګوره بسم الله خود فاتحی جز نه دی نو چې جز نه شنو تکرار راغی لیکن سوال بیا دا راځي چې برا اگر چې جز نه دی خو لفظ کې خو ذکر دی بسم الله خو د هر صورت پاول کې ذکر کی نو بعضو دا جواب کړی دی چې بسم الله الرحمن الرحیم کې الت الرحمن الرحیم کې بسم الله کې دا رحمان رحیم چې ذکر ودا دلیل د پاره دا استعانت چې مدد غواړي فضل د الله زکه چې رحمان رحیم او په الحمدلله کې چې رحمان الرحیم ذکر دی دا دلیل د حمد دی نو مقاصد جدا جدا شته البته د جدا مقصد د بار ذکر دلته جدا مقصد د بار ذکر نو تکرار رانه غیله کثرنګ امام بخاری رحمت الله علیه یو حدیث مکرر راوړي کله د یو ترجمه الباب لاندې کله د بل ترجمه الباب لاندې جدا جدا مقاصد لپاره نو الته موږ دا جواب کو چې ګوره جدا جدا مقاصد لپاره ذکر کیږي نو تکرار په حدیثو د بخاری کې راغلی نورم فواید بیان شي مالک یوم الدین دا دریم صفت دی واقدار د جزاء او سزا صرف الله دی نو استحقاق د حمد صرف یو الله پورې خاص دی داوم بلا عطف ذکر کړی زکه داوم په استقلال باندې دلالت کوي صفته مستقله ده موږ دا وی چې دا هر آیات د بل آیات پر ربط پکار دلته ربط د دې آیات په مخ کې سره ده چې مخ دا ویل شو چې د تمامو نعمتونو پیدا کول کې یو الله دې بیا دغه نعمتونو تقسیم کول کې یو الله دې نو سوال دار هغه چې د منعم د نعمتونو شکر یې په موږ منته واجب دا کنه د منعم شکر به وباسو کنه به وباسو دا په موږ واجب دي کړی نو مالک یوم الدین چې راوړل سره دا و هم د فقط هغه وهم دې طریقې سره د فقط خوف او امید په روز د جزا کې ورې لرل پکار دانیا متنا دا الله پاک چرته غلط استعمال نه کوي یرو او کفا الله بدر نو د دې تفوس کې په یوم الدین کې د قیامت پر دې بدل الله پاک دنا تفوس کې د دې نعمتونو استعمال صحیح وکا نو الله نه به امید لري چې الله بدل دې بسرا کوي بدرا کوي ښا د نعمتونو خو استعمال الله به اجر را کوي کبد استعمال کوي نو الله به دا غي سره کوي الله پاک به دا غي صدا را کوي دغه رنګه پدې کې اشاره ده فکر د آخرت ده ذکر ذکر د نعمتونو د باره تعالی شروع ده الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم نعمتونه الله پیدا کړی دی او الله پاک ورکی خپل مخلوقات بندگان انسانان لرا نو دا څنګه اخرت نه وره غافل نه شي دا تکاثر دې چرته وره هلاک نه شي دغه رنګه مالک یوم الدین دا یو مسله ضروری ذکر کړه د چا سره دا مسله توحید سره سرنګ چې ایمان به توحید ضروری دی اثبات به توحید ضروری دی سرنګ ایمان به الاخره اثبات به الاخره هم ضروری دی دانه چې توحید توحید کوي اخرت دې ور کړی نه د سرنګي چې توحید ضروري دی ایمان به توحید د غرنګ ایمان بل اخرت هم سره ضروري دی مالک یوم الدین مالک سره رد په مشرکین باندې داغو په هغه ګمان داغو په دعوی باندې کوم چې د شفاعت قهریه قائل دي چې زمړه من دا نظر نیاز منخت شي ورکو اول خو قیامت دي شي که قیامت نه خو من بخلاصي کا الله وینانا مالک یوم الدین الته اختیار یو الله علیه اختیار نه چلی په الله پاک څوک سره ورته شي نو مالک یو مدین سره راته په شفاعت هغه مشرکین باندې چې هغه د شفاعت قهري قائل مالک دا معقول د ملک نه دی یو ملک دی هغه ماخوذ د ملک نه دی نو مالک څه وي مالک صفت د الله دی یو مالک صفت د عباد دی هغه جدا معنی لري مالک چې کله صفت د الله دی نو هغه معنی ده تعریف دار قاضی به زهری دا تعریف کړی زری ختمي ورستوي ختمي زیاتې کمي په کوم رنگ کې پیدا کړي اثر پکیا چي نه چي دا څومره اعیان موجوده موجودات خارجه چې څومره دي نو مالک دغه صفت د خدای چې په تمام اشیاء کې تصرف کوونکې د عدم نه وجود ته راوستون کې پاره کې هر قسم تصرف کول دا یو صفت د الله پاک دی او مالک دا په صفت د عبادت کې ذکر کې لیکن هغه معنی مجازي ده ځکه بنده مالک دی لیکن هغه تصرف کلی هغه کې نشي لره نن الله پاک مرض راوي شي یو وایرس پیدا کړی دی اگر چې خلک وي چین پیدا کړ یا امریکای پیدا کړ هر چا چې پیدا کړ راځي به الله تکلیف لیکن ځکه نه داغه په مقابله کې سايندانان ټکنالوژي اتباع حکما ډاکټران تمام فیل دي دو خو هر قسم ځان مالک ګڼل لیکن الله یې نه نه مالک حقيقي یو الله پاک نو مالک سره مالک یوم الدین سره رد ده په شفاعت قهر منه رد ده په شرف تصرف منه متصرف کارساز حاجت روا مشکل کو شای ور لفاظ مالک یوم الدین ورته د یوم اطلاق اکثرا پنهار باندې کیږي پروازي باندې کیږي طلوع الشمس الى غروب الشمس او کله نه کله د اطلاق په نفس وقت غیر محدود منتی کی هغه کشفی او کرز نه کله نه کله د اطلاق په مطلق وقت باندې کیږي په زمانہ باندې کیږي لکه یوم الفرقان یوم الحدیبیه مطلق زمانی ته هم یوم ویل کی الله پاک د ازمکه اسمان پیدا کړ په ستتی ایام ایام نه دغه ایام مراد لیکن التقو دلته خو یوم ست ویل کی لیل او نهار گردش نور ته ویل کی گردش ته فلک ته ویل کی نو الکا فی ستت یا فی علم الله معنا من یا فی ستت ایام ایام نه مقدار په اندازه د شپه ګورغ مالک یوم الدین دین قران کې په ډیرو مانو استعمال ده دین عقیده د زړه ته وایي دین شریعت تموي کامل شریعت دین غلبا او تسلط تموي دین په معنا د قانون سره مرادي دین په معنا د طاقت سره مرادي دین په معنا د حد شرعي سره مرادي دین په معنا د عبادت سره مرادي دین په معنا د دعا سره مرادي دین په معنا د حساب او د جزاء سره مرادي کما تدین تو دان دلته په معنا د جزاء او سزا یوم الجزاء والحساب د دین په معنا یوم الجزاء والحساب اخیری معنا او دا دین د قیامت د نمونه یو نمونه قران کریم کې دین بیا لس کاله په ذکر شوی قران کریم کې درې دیر زرا اسماء د قیامت کې یعنی دې تیسی زرا اسماء د قیامت ذکر کې پاره کې یو نوم دی یوم الدین اعتراض راځي چې الله خو مالک مطلق دی نو مالک یوم الدین دا تخصیص بالآخرت والے وکړه ځکه الله خو مالک مطلق دی مالک د دنیا هم نو جواب دا دی چې ګوره په دنیا کې د انسانانو ملکیت شته ملکیت مجازي لکه الله فهم لها مالکون د دې ساورو تاسو مالکان دنیا کې سنا سره نسبت انسان ته کیږي چې د مل مالک دی د زمکه مالک دی د بلډینګ مالک دی د گاډي مالک دی لیکن د قیامت پر ورځ التن ملکیت بیا حقیقی شته نه ملکیت مجازی شته سورۃ الانفطار نو لسمات کراری یوم لا تملکو نفس لنفس شیئا الته بیا ملکیت نشته نو دلته ځکه مالک یوم الدین مالک د ورځې د آخرت ورته دلته درې صفات ذکر رب رحمان رحیم او مالک بلکې سلور صفات چې رحیم جدا شي وسره سوال دارانی چې د صفات د اولویت کو ډیر زیات نو دلته په دې دریو کې صفات الله ډیر دي نو دلته دا درې بل ذکر کړه ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي صفات د الله ډیر دي لیکن دا درې صفات دا مرجع د تمام او صفات دي د تمام او صفات او مرجع ده ور یو صفات اولوہیت دي صفات اولوہیت بیا صفات ثبوتیه او صفات سلبیه دي دیم قسم صفات فعلیه د باری تعالی چې صفات د تدبیر او د قدرت د باری تعالی دي دریم قسم صفات د احسان د جود او د رحمت د باری تعالی چې هغه صفات د جمال بل قسم صفات د عدل چې هغه صفات او قرب سره اشاره سره تو شو چې صفات فعلیه هغه صفات د تدبیر او د قدرت دی لا خاص الله لری او رحمان رحیم کی صفات د احسان او د جود او د رحمت دا خاص الله لری چې هغه صفات د جمال او په مالک یوم الدین کې صفات د عدل او د ذلت چکم سوګ ذلیل کوي لکه مشرکین الله ذلیل کوي دغه صفات د عدل چې هغه صفات جلالیه دی هغه خاص الله لري دا یو جمله ذکر شوه یا الله دا درس مونږ شروع کړی دی دا معمول د شیخ سی والله ته په بګي برکتونه واچي ته په خیر واچي الله زم په خپل کې اثر واچي او ریدون کې پزړونو کې دا خبره واچي الله ته په پوک الله کوم مریضان دی الله تعالی شفا ورکړي سم مصیبتونو کې دی الله ته د مصیبتونو تکلیفونه یاده مرض دې په تمام عالم راغلی الله دې مرض نه تمام عالم خلاص خاص کر مسلمانان خلاص کړي